تم النبیین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فتح مکی مختصر حالات تیر درس کې ویل شوی او د هغې اجمالي مختصر خاکه بیان شوی و اوس د دغه فتح مکه د واقع بعض تفصيلات څنګه چې مخکې مو ویلو فتح مکه اتم کال د هجرت باندې رمضان کې شوی دا غزوه فتح مکه رمضان کې داو بدر هم رمضان کې شوه دیو جنا د میاشتا شهر الجهاد هم وای څنګه چې رمضان شهر القرآن نه نو شهر الجهاد هم نه او دا دواړه جهادونه دا ډیر لوی د اسلام د قوت غلبې سبب شو بدرم اوله فتح او باغې کافر وال په یورپ او مکی فتح سره هو اسلام ټول جزیرة العرب ګوټ ګوټ ته ورسید کفر او شرک ذلیل شو او قران خپل دا بیان وکړو جاء الحق وزهق الباطل او نبی علیہ السلام هم هم دغه د فتح مکه په موقع باندې وی جال حق و زحق الباطل حق راغه باطل ختم شو فتح مکه نه او د مکه د غزوې نه مخ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دا پتا وا اشارات وتا ملو شیو وحی وتشیو چې الله رب العزت به مکه فتح کوي او د دې صلح حدیبی مخالفت به همدا مکی والا پخپل کوي د موسی علی السلام واقع الله رب العزت سورت قصص کې بیان کړي وا نبی علیہ السلام له په تسلی ورکوله د یو جابر ظالم فرعون د لاسا مدین ته تلو اته یا لس کال ته تیر کړو دا مشاره وا نبی علی السلام دا چې دغه لسته کال بعد به دا مکه الله فتح کی څنګه چې موسی علی السلام تل واپس راغی نو اته کال بعد مکه فتح شو پاتم کال د هجرت د یوسف علی السلام او درونو واقع الله رب العزت سورته یوسف کې هم د نبی علی السلام تسلی د بار بیان کړو رونو وسره زیاته او کو کیته غورځاو الله مصر کې باچی ورکړه اغه رونه واپس دا خپل رالل او یوسف علی السلام ډیر لوی اخلاق او مظاهره وکړه ورته ویلا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لكم دغه رنگ تمام داسې کې اخر به دوی ستا خپل راضي او تبه معاف کې نو دا داسې اشاره هم موجوده وي مخکې دیو جنا حافظ ابن قیم اوئی چې فتح مکه دا ډیر لویه عظیمه فتح په دې سره الله رب العزت خپل دین خپل رسول او خپل لخر د مسلمانانو ایله ډیر لوی عزت ورک خپل خار او خپل کور بیت الله مکه د مشرکانو کافرانو د لاس نه آزاد کړ او دغه د ټول مخلوق د پاره هدایت ذریعہ جوړ شو نو دا ډیره عظیمه فتح ده ځکه د فتح مکه سرا تمام جزیره العرب گویا کې دا زیرش ټول دنیا مکه ته پتماوه او دا فتح امام انقلاب مولانا عبید الله سیندی سے خپل تفسیر مقام الم... المقام المحمود کې وای چې دا دراصل صرف د مکه فتح نه وا دا تمام د جزیره العرب فتح وا ځکه مکه مرکزو د دې سبب سره جوړ شوی دا فتح مکه اسباب سو اصل کې حدیبیه صلح شوه د لاسو کالو د پاره وا پای کې ډیر شرطونو یو خداو چې لس کالو د پاره وای په دې لاسو کالو کې با قریش په محمد رسول الله سلام او محمد رسول الله سلام مسلمانان په قریش او اس تعارض نه کوي حمله بنه کوي جنگ جګړه بنه کوي دواړو طرفو ته به آزادي امن او امان سره به وسی نو د دې فائدہ مکی والا ته دا شوا چې مخکې دوی په مدینه نشو تیرې دي تجارت له شام د دې سولې نه بعد ایته فائدہ شو چې خا آزادانه په مدینه تل راتل تجارت له او بل طرف ته مسلمانانو ته دا فائدہ وشو چې عرب او مکی والا خلق نور خوشا قبایل نبی علی السلام مسلمانان ته رانیږدي شو یو بل نږدې نه ولیدل دای کنه کله پراپګاندا ډېرې نو ډېر لوی لکه خلق بوره وتړي دا نه منیاغه کیدا کوي خو چې کله کینی پاسه لکه دا خدا سينوا دا خلک چې څنګه وای داغه وخت کې موسم داسي حق پرستو خلاف پراپیګنډې ډېری خو چې نږدې سړی کینی نو خبره بل شان نو دغه موقع ملو شو عربو ته قریش او خلکو ته سردارانو نه علاوه چای ولا د دروغ غوګونه ډک کړو او نور قبایل خوشا نږدې یو بل اولیدل نو دا فائدہ وشوه چې په دې اتم کال پورې یعنی دو کالو کې صلح حدیبه چې کې وشو نو 7 8 په دې دوو کالو کې 10000 خلک مسلمانان شو دا د صلح حدیبی نه فتح مکه په او زه په زه مختلفو علاقو قبایلو کې دعوتی سلسله شروع وي دارنګ معاهده پکې وشوي په دې معاهده کې یو خبره دا و چې د قریشو د محمد رسول الله سلام د مدینه والا معاهده خو شوا خو نور قبایل چې څومره دی واړه واړه او وی په دې خبره کې اختیارمن دي سو کوم مون سره په دې معاهده کې شاملې دل غواړي شامل دي هر قبیله پکې شاملې دي هر کلی علاقې والا شاملې دي او په دې کې به ازادي چې د دا نبی علی السلام حلیف جوړیږي دلیس جوړیږي او کنه د قریشو دلیس جوړیږي په دې معاهده کې را داخليږي خو چې د سره مرګرتیا کې ګد سره کوي خلکا یو ګروپ سره شي یو سره شي نو چې د معاهده کې داخل شي هر یو سره ډلیزه کېده نو د دې معاهده مطابق به هم پر امن شي دا معاهده به داوی د پاره می بس دا سوا چې د دوران کې یو دوه قبیله وي غټه قبیله یو بنو خزاعه او دویمه قبیله بنو بکر دا دو ډېر غټي قبیله وي دوی هم په دې معاهده کې داخل شو خو بنو بکر بن عبد مناف دوی چې دینو زمانه جاهلیت نه قریشو سره معاهده کې په خوانه را روان دای پنیز قریش مکه والا عزت من اوچت خلق ناوی ای سره مرګري شو چې زمو معاهده کیو خو مونږ با د قریش حلیف یو بنو بکر او بل ډله و خزاعه دا د عربو ډیره مشهوره غټه بلکې دا شی مشرق قبیله د یمن نه راغلی وو مکې خوږ شه آباد خدا و جاهلیت کې د بنو هاشم سره تعلق د نبی علیہ السلام خاندان سره دغه جاهلیت وخت کې دی د مخ کې نه قبایلی نظام او هرې قبیله بزان محفوظولو لپاره بل سره معاهده کوله نو یغه د پلار نیکه د وخت د بنو هاشم سره معاهده او تعلق نو دوی نبی علی السلام سره مرګري شي زموږ معاهده کیو خو موږ حلیف د محمد رسول الله سلام لکه زموږ پلار نیکه په خوانه را روان دي دوی سره خود جاهلیت په وخت کې مخکې د حدیبین مخکې د دې دواړو قبایلو خپل منځ کې څه اختلافات بنو خزاعه او د بنو بکر دشمنی طرفګنی زړه را روانه وا خو اوس معاهده کې چې شامل شونو د معاهده د وجنه پابند شو چې اوس یو بل ته سنوای که چې څوک هم داخليږي د دې سولې پابند وي یو بل ته بسنوي بنو خزاعه زورور خلق بنو بکر لک کمزوري دای په نسبت نو د دې به جنگونه وال ټکول کېدل خدا بنو خزاعه په زورور او دا بنو بکر والي ټکولی کسان ته وجلی خو سلو شونو دا سلا مطابق دی پابند شو چې بل ته بسنه وای بس پر امن وخت ریده د دې سلې حدیبی چې دا سه دوه کال پوره شو تقریبا نو د شعبان په میاش کې په دې اتم کال د بنو خزاعه سره خلکو ایمان راوړ مسلمانان شو سره کې چې شامل شي نبی علی السلام در وخت ایمان نه وروړ ورستو بس کې نه اصل پاسې د ایمان وروړ دا خلک د دې مکه نه بار و تیر ورته ویل کېده اغلتا اغه علاقه کې آباد یو چینه چشمه واغې سره دلته آباد شیو حرم تم نږدې چې زبس حرم ته ومزور ازو په اسانه او بس دا کسان ایمان راوړ عربو اصل کې خانه بدوش خلق نو بزغل ته پاتې کېدل په دې کې دا سیو شوا چې هغه بنو بکر چې د دوی مخالفو په خوانی خپل کې مشوره وکړه یره دې بنو خزاع خو مونږ ډیر وخلې ټکولیو دیلی هغه وته وی سړو زمون خو معاهده ده مون خو معاهده کې شامل شي لوز به مات نو بس شیطانی جذبه وا قوم وته وی لوز دې مات شي خو خپل بدله وایي خپل بدلی به دی وایي بس شیطان با خیانت باندې آماده کړ تر دې پورې دی د شپې لاړل قریش ولا قریش سره خود یارانه وا قریش ته وی چې تم سره امداد وکې تاسو مونږ بنو خزعان خپل بدلل موقع ده بعض قریش ورته نه دا نکو ځکه محمد رسول الله سلام سره زمون وعده دا ک تاسو بنو خزاعه تسوه نو دا د نبی علی السلام حلیف دی به خامخه تاسو کوي او معاهده کې پابند دي خو بازو وتوې نه موږ د سرمارګرتیا کو مقدا وخه پای کې صفان بن امیه روس مسلمان شوه دی خو دغه وخت کې دا امیه ابن خلف زوی دی خپل هغه قتل وتا لوی مسله وا دی وجه ډیر وخت پورې ایمان نه ورو فتح مکه کې به ایمان ورو اکرمه ابن ابي جهل د ابو جهل زوی سهيل ابن عمر هغه سړی دی چې صلح حدیبیه لیکلو لراغلو لا در وخت پورې نه مسلمان رسو بیا درې وانه ایمان وروړ دوی مسره شو د قریش څخه کسانم شپه مقومون دا او د شعبان په د میاش کې بنو بکر لاړل بنو خزاعه باندې د شپې حمله وکړه ای په تاجد ولاړو ځکه اسلام راوړ او امن او امان مو بیا هم دای خیالونه ساته یو درې کسانې ته وج بس دې بنو خزاعه چو قتل چې دا هم دی وجنی نو دی حرم ته نه وتل پنه واغست مګي سرنيزيو حرم دا وتیر علاقې نه لاړل حرم ته الته چلاړل نو دی په الته عمل وکړ حرم خیال منساته دی ظالمان او بنو بکر خپل مشر نوفل بن معاویه ته وی ان قد دخلنا الحرم الہک الہک دا الله خیال ساتل غواړي زه هم حرم ترالو حرم بی عزتی نه کوم هغه وتوی لا اله اليوم نن الله مله نشته دی پروا نه سات بدل لو خپل بهرحال دوی د سردار ورته وی وی غیرت او جذبه کې راو وی په حرم کې غلاګانې کوي او قصاصونه نه لري چې غلا کوي قصاص هم پکې خپلواله کا په جذبه بس ای چې پوه شو چې دلته په حرم کې نه پریدي نو د دوی د قبيله یو بل سردارو بودیل ابن ورقه الخزاعي په خوانه مکه کې اوسېده دی منډه کړې دا کور ته وراله دا کور بند شپه ا دروازه بنده وا دی ور پسې ورو رسیدل او دا کور مخه ته ته دیرش کسان تشل کسان وچ الته وجل سبا شو قریش وی الک رانا لګي مونږ پکې ښکار نه شو نبی علی السلام ته پته ولګي دوی لاړل خو پته ولګي د دې بنو بکر ساره بودیل سره ملاقات وکا مشر سره کیناستل خبرې وکړې څه چلو او ته وی چې یو سړی زر مدینه ته لېږي نبی عليه السلام خبر کی نو یو لګ عمر بن سالم د د شاعر خزائی مدینه ته ورته پټ بځه پټ چې څوک دنه خبر نشي هغه پاس باندې سور شو او بغیر دمه مسلسل روان روان ځکه خبره هم وا ځاني مدینه ته ورس نبی علی السلام مدینه ته چورسید نبی علی صلوات و سلام صحابه سره مسجد نبوی کې ناست درسیدو سره عربو بس شاعرمو نبی علیہ السلام ته اشعار شروع او پاغه اشعارو کې وته دا قصه وکړه چې دقه سه بنو بکر قریشو په مون حمله وکړه مونږ یو وجلو مونږ دل راغلیو چې مونږ سره ته تعاون کو دا بدل وال وګدا اشاریو او دی یا رب انی ناشد محمدا حلف ابینا و ابیه ابیه الاطلدا قد کنتم قد کنتم ولدن و كنا والدا ثم اسلمنا فلم نزي يدا فانصر هداك الله نصرا عاتدا ودع عباد الله ياتو مددا او دا شوګدا اشاریو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګی د چې قریش خو معاهده ما تکړه او نبی علیہ السلام د دې واقع نه درې ورځې مخکې په وਹੀ وته معلومات څه شیو د فتح مکه نو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها وی ما د نبی علیہ السلام وې چې مالا د جنگ تیاری شروع جنګ تیاری دا کور کې چې زنانه سه تیاری لکه د سفر ستوان متوان دارنګ مثلا سفر کې جهاد کې اسلحه و غیره تور مور رااله تیرکا هغه غشی نیزه یو شبل شراواله نو د نبی علی السلام اسلحه چ نو نبی علی السلام ته مخ کې وਹੀ سره معلومه شوی و چې لکه جهاد وخت ده د فتح مکه نو مول مومنین ته د تیارې وی او یو ورځ می تیاری کول او په دې کې می پلار راغی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حماتو یا بنیتو ما هاذل جهاز الوره دا ست تیاری دی شروع کړی دا د جهاد تیاری ښکاری ما هذا بزمان غزو بن الاسفر فاین یرید رسول الله صلی الله علیه وسلم دا موقع خو نه د رومیانو سره د جنگ ده بنو الاسفر انګریزانو سره د دې د جنگ مقام نه ده او قریش سر خو سره ده نو جنگ چا سره نوم المؤمنین وته یې رماته پته نه لګي خو بس نبی علیہ السلام ماته دغه سی وي چې تیاری کوا وې درې ورځې بعد عائشه رضی الله عنها وې درې ورځې بعد وې فاقمنا ثلاثا ثم صلى الصبح بالناس نو فسمعت الراجز ينشدو وی درې ورځې بعد د سار مون شو شو کنه نو سړی رو رسید او د اشاری وی دا نو مونږ ته پته ولګی دا چې معاهده ماته شوی ده وګوره ام المؤمنین لپلا راغله وتوی دا سری ای پته نه لګی یعنی دون هغه هم داسې پوره نه خبره نه وه خدا راز جهاد داسې شی دی چې راز انتهایی ډیر اهم شی نو ام المؤمنین خپل پلار تم نه وای بس مختصر خبره وکړه بس پیغمبر ویلی پته نه لګي چې سي نو دی بیا ابوبکر صدیق ورغه نبی علی السلام وته رسول الله درو می را ده دا وینا حوازنو قبیله باندې د حمله اراده دا وینا قریش اراده لري نو نبی علیہ السلام یې آو ځکه دوی واده ماته کړی نو بهر حال دې سړی خپل اشعار وې نبی علیہ السلام پوه شو نو نبی علیہ السلام د امر بن سالم ته وې چې نو سر ته امر ابن سالم بس اوس باندې امدادو کیل اوس بس تاسو بدلوار او دینه پس بنو خزاعه خپل یو وفد راولېګا دا سړی خو صرف اطلاع لرا لېګره وفد راولېګا چې پوره تفصیلی قصه ورته وکي پای کې هغه بودیل بن ورقه خزاعیم خزاعیمو سلويخ کسان وفد مدینه تر ورسي نبی علیہ السلام سرکینا سټوله قصه ورته وکړه چې قریش هم پکې مرګریو او په مونږ باندې حمله وشوه حرم کې وجلو زما کور مخې ته سړی وجل او د معاهده خلاف ورزي وکړ نبی علی السلام ورته سیدا تاسو زه او چې نن سو خبر نش بس خفیه طریقې سره موږ په مکه باندې عمل کو او نبی علی السلام یو دعا وکړه په دغه موقع باندې اللهم خذل عیون والاخبار عن قریش الله ته د قریشو جاسوسان او استخبارات والا خبرونه چوړي الله غړا اند کانه کې چې موږ د دې خاري 1900 دي تاړو پته نه لګي علاقې 19 بس الله رب العزت دغه سوک نبی علی السلام په مدینه باندې او د مدینه په لارو باندې مکی ته تلو راتلو باندې کسان مقرر خبر راوړای مدینه نه سوکوزی او مکه نه سوک مدینه ته راځي پته ولګي سوک جاسوسي ونه کی خبر یو نه شي بدیل واپس مکه ته روانو ال ته قریش باندې اوس یې راغله وای چې دا شیخو خطرناک شو معاهده به اوس خامخا ماتیږي هسې نه په مدینه باندې چړی ونشي د دې به څه کوو ځکه د قریشو اوس هغه طاقت وس نه و هغه پخوانی بس غټ تتلي و اکثر او بار بار جنگونه وکړه نو معاشي طور هم خراب شي غداری کړي ونه خپل غداری ورته مخه تا نو روب په الله چول په دې کې دوی چې خپلو کې راغون شویو خبرې کولې څه چل بکو ابو سفیان او دا ټول مکی والا چې لوز خو مات کړی د محمد رسول الله سلام که خبر شي نو خامخه حمله برا باندې کوي خدا سیدا چې داغه خبرې دونه مخکې مخکې سکول غواړي په دې کې یو عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح دا اول مسلمان شو بیا مرتد شو نو د د واقع مرستو راځي دوی د قریشو ته چې زه نبی علی السلام سره پاتې شوم اډیر لوی اخلاق والا سړی ډیر نرم انسان حمله نه کوي کار اسانی خدا سیو کې زما یو خبر او مانه سړی موجلی دي دیت را جمع کی بس دیت به ورکو خزعات به دیت ورکو چې دیت هغه ته ملو شي چې قلار شو نبی علی السلام به حمله نه کوي بیا په مونږ باندې او خزعه په دې باندې راضی کول غواړي نو قریش وینه داسې خو نه کوو زکه چې قره دغه چې دی بنو خزاعه ما ترزا خزاع الا بكل اموالنا انو هم ډیر کسان وجلې به چې ټول مال راکې امالونه بارانه خډیر والی که چې ډیر کسان وجلې دي کړي هغه مال به تجارت کې استعمال کی او ډیر به معاشي تور مضبوط شي په دې خو مونږ کمزوري کو هغه معاشي مضبوطي نو به وته وې دا سوکو خزه دا سوکو چې راځه خزعانه معافي وغواړو او قصاص به ورکو او ته دام نه کو دا مونږ چې تی سړی وجل دا خو ته مونږ زوړ بدل غش مونږ خو بدل برابر شو اوس قصاص کې کسان ورکو دا خو به په مونږ زیات شوه نو بیا وته وی خزن اوس چې دام نه کوي نو بیا حمله ته تیار شه تیاریو کې خدای د حمله طاقت نو نو ډیر پریشان شو اخر ابو سفیان وته وی چې زما یو رائے ده کپ دې عملو کو دا سکو مدینه ته تلغواړي زبال تلاړ شم او دا معاهده ما سره دو کال شوی و نو زبو سره دا معاهده تازه کم او ته هم چې زه لس کال نه شل کال اضافه و پکیو او چې کله زه معاهده تازه کم دلته به بنو خزاعه ته پته ولګي چې معاهده تازه شو چې تازه شو نو بس بنو خزاعه به چپ کینی په دې طریقه به خبره ختمه قریش په دې اتفاق وکوي زلاړ شه ابو سفیان روان شو مشرو د پلار چراته نو پلار عثمان قبیله دا علاقه ده ال تو سره بودیل ابن ورقه چې مکه مدینه را روان دي پلار ملوش یو خبره پټوله دوی جوړه دا مدینه ته تلی وراله نو ورقه ته وی چې مدینه ته تلويس او نه لکه دراز خبره وا وته د مدینه قجوري خو سره نشته وینا خو دې دا کار کړو چې اسونه کسان تلیو نه هغه په یو زینو تس نس کړو صدا لار باندې زې سپدې لار زې چې خبره پات هم خيار خلکو ټول عمر لکه ابو سفیان هم ورکوټ شړې خونو قریشو سردار دی ټول عمر جنگیدلې دی سیاسی لیډر دی ادا سې وکړل چیر په دې سړی می یقین نکی ما ته دروغ وې خو دا سدا د ته وی چرته تله وی بس بنو خزاع قبیله ته تلم ای سر می غم راضی کوله مړی پکې شیو هغه یرا د سړی صحیح خبرونه کړ د داسې وکړه چې د لاړ ورقه چې کم ځای کې خپل اوخه چوکړې و کینولې و کنه ال تلاړ پچې کم د اوخه وغیرہ واغس د اوخه پچې ماته کړ چې د مدینه ته تللی ده کنه چې کته لغه پچو کې اډو کیو دا مدینه د کجورو او دا دراته دروغ وي د مدینه ته تله سړی ډیر سخت پریشان شو خو بیا مې زو سروتم ځان به رسو سه چل بکاو نو بهر حال د لاړ مدینه ته ځان ورس مدینه ته چې ورسېد التا پلار سوچ کو چې مدینه کې بچا کرمل مم به وی زلور مشتنو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین وا دا نبی علیہ السلام بیبی بی دا د ابو سفیان لور دا د معاویه رضی الله عنه خور دا خپل نوم رملاو ام حبیبه دا حبشه ته د هجرت کړو د خاون بل بیا مړ شوی ولته نو نجاشی ور لنکا نبی علیہ السلام للی کله و محرم نجاشی ور کړو او بیا راغلی و مدینه نو دا ابو سفیان راغی لور کرا ام المؤمنین ام حبیبه رضی الله عنها اچ څنګه رانه نوت نو بس اجازه خو ور کپلارو ابو سفیان چې راغې بستر پرته او پای کې ناس زرت او می حبیبا غ بستر راخ رامنډ کړې بسترې دی چې تکړه د حیران شو ورته وی لوري دا بستر زمانه د لایق زده دې بسترې نیم لایق د دین را ته خبس تراچه او کنا دا بستر زمانہ خدا عجیب خلکو صحابه غیرتمن او ډیر په ایمان او دین او پیغمبر کلک او توی هو فراش رسول الله صلی الله علیه وسلم وانت رجل مشرک نجس دا د پیغمبر بستر ده او ته یو مشرک پلیت سړی پلار ته وای دونه خیرت او ایمان نو فلا محب ان تجلس علیه دا زنه خو خوم چې د پیغمبر په پا پاکه بستر دې تکینه سړی خپک نو وتوی لقد اصابك بادي شر ما نه بات خراب شوی ګډه وډه شوی کنه لکه پلار به دې بي کې او بل دین ته وړېدلې بهر حال بس غریب او بیا خپشو خدا لکه د صحابه کرامو هغه دینی غیرت او حمیت ابو سفیان بیا په خفغان بار وروت جمعه تلاړ نبی علیہ السلام سره خبرې وکړې چې موږ د صلح تجدید کو نبی علیہ السلام ولې جواب ورنه نه او نه ها سکت رسول الله صلی الله علیه وسلم فلم یجب بکلمتن یو خبره مسرونه او بعضو روایتو کې وی چې جواب ورکړو ورستو راځي ځکه چې نبی علیہ السلام درې ورځې مخکې نه تیاری شروع کړې وکړه بهر حال دې چې دا غزین نامراده شو نو ابوبکر صدیق لراغه چې ردا اوس مشر دی د مسلمانانو او بکر صدیق ته وی چې دغه سی کیسه شوی دا خو تر مخ کې شو دا مسله حل کا ته دغه خلکو له امان ورکا دا بنو بکر والا عربو بدا طریقه و چا به امان ورکو بس بیا به ته چا نه نو دو ته وې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خبرو کی کنه نو بیا مون خبره مخ کې نکو او جواری فی جوار رسول الله صلی الله علیه وسلم زما پنا او امن خود رسول الله صلی الله علیه وسلم او د رسول الله غ زما امن نه ما ورکو دا شو پیغمبر ورکو چې پیغمبر نه ورکې زم نه ورکو جواب ولا سخت ورک دانه امید شلاړ عمر رضی الله عنه اته وی دغه سی کیسه ده ته سو کا پیغمبر ته شفارسو کا یا امان راکا او ته وی انا اشفع لکم الی رسول الله صلی الله دماغ دی صحیح دی کنه ستا د پاره ز پیغمبر ته شفارس وکم فوالله لو اجد الا زور لجاهدتکم به وای که انسانان نه کنه میګی مو مونتل میګی نو دا میګی ځان سره یو ځای کوم په تاسو عمل کوم جهاد کو تاسو پرېدم دا غنم سخته وي بیا راغ عثمان رضی الله عنه اثر خبره وک اته وی په دې ټولو کې زما رشتہ دار ته دیم بنو مې دیم بنو مې ته مې نږدې تربوره عزیز تربور می او ته ډیر مهربان سړی ام ولد ابوبکر صدیق رضی الله عنه غونته جواب ورک پیغمبر پنا زمون پنه داغه او زمون پنا داغه پنا د نشم علی رضی الله عنه لراغه ال د فاطمه تو زهرا رضی الله عنها هم ناس تا او حسن حسین ماشومان رضی الله عنهم ادم ناز نو ته دا سو کته پنا سغموک نو علی رضی الله عنه ته وی حق یا ابا سفیان تباشی ان رسول الله سلام قال عظم الله يفعل پیغمبر قص کړی دی چې بس معاهده نه تازه کړي او نه غوري دا د چا طاقت شته چې غوري پیغمبر سره خبري وکي بس دا خبره فاطمه رضی الله عنها ته وی چې ته لوري او ته څه چلو کا ورته د زنانه او کاردان نه دا د سړو کار دی ما د سړو کار کې منځ کې مراول وته وی خزه یو کار وکا دا زوی حسن نه ده دا را سره کنو دا پیغمبر له بتوره شفارسی بوزو او دا دا سره فیکون سید العرب الاخر الدهر کدا کار دی ماشوم کو کنه نو دا وره د ټولو عربو سرداری یعنی قریش هم خوشاله شي او ټول به خوشاله شي او ورته وی دا د ماشومان خبرې خو نه دي چې ماشومان دې دو کی نو بهر حال دا غریب ډیر نه امید شو پدې کې یو بل واقع دلته شوی و چې مسلم کې حدیث کې راځي ابو سفیان چې کله د علی رضی الله عنه خواله ته نو پلار کې سلمان فارسی بلال رضی الله عنه دارنګ صہیب رومی او عمار بن یاسر رضی الله عنه دیناست په دی ور تیر شو بس ایو ته تندی تریو کړنه کلام نه سلام او وته وی څنګه داسې مدینه کې پام نه امان ګرځي خیر خو ده سردار صاحب ملک صاحب او وته وی چې ما اخذت سیوف الله من عنق عدو الله ما خذاها د الله توره د الله د دشمن لا سټونه ندی والی او په دی ارمان دی یعنی مطلب دا چې مخه ته برازه سټ بدلاو نه وته سخت خبره وک دلاړ ابوبکر صدیق ته وی چې وګوره دغه سستا دی مرګرو ماته دا څه خبره وک ابوبکر صدیق وته تو قولونا هذا لشيخ قريش وسيدهم الکه کشرانی دا څه مکوي دا د قریشو سردار دی مشر دی ملما دی او بکر صدیق راغه نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله دغه سې د ارکانو ابو سفیان ته داسې خبر او نبی علیہ السلام ابو بکر ته ابو بکر کداغه مرګری تا غوسه کړی نو الله به غوړې تا باندې غوسه دی خو د سوخته دا خبره کړې ځکه دوی په ټولو مر ظلمونه کړي زیاتې کړي زر زر ابو بکر صدیق راغه د مرګرو ته لکه تاسو هم نه خپشي ویني په خبره غوسه شي نه نه مونږ نیو خپشي لا یغفر الله لك یا اخي الله دې تا معاف کی دغه ابو سفیان ویا سینه چې دی خپشي وي خو د پیغمبر خبره چې بیا بدن الله په خپکی بهرحال اخر دا چې ده نو امید شو نو علی رضی الله عنه ته اخر وی چې حالات سخت شو ما تسلار نخ کاری ترا تسلار وسو خای زبل لار راتو او ورته ربل سلار نینم خدا سیو کا چې لاړ شو د دې مجینوي ته نه نوځه سو خدا سره امان د پاره نه تیاری خو یو اعلان بسوکا وایا چې ما د خلکو له امن ورک او بس روان شه نو دوه توی دا بس فائدہ راکی یره راکې نه خو بستا راتوی نه یو لار دنو دغه څوک کې دې شي پس یې سرکار وشي دا بداربو طریقه و چې आवाज ویو کې اعلان ویو کې هغه ته خلکو بیا خیال کوو بس دی لاړ خلکو کې در یا یو الناس انی قد اجرت بین الناس ثم ركب بعیره وانطلق د اعلانیو کو بس پوخ سور شو روان شو لاړ نبی علیہ السلام دغلت تشویر فرماو نو نبی علیہ السلام وتوی انت تقول ذالک یا ابا سفیان دا توی چې ما امان ورک لکه ته څوک یې چې امانونه ورکه بهر حال به دې واپس شو لاړ خپل کلی وطن ته حالت چې ورسید مکی ته یو ته سد جواب دی راوړو او ته وی وی نبی علیہ السلام لاړم ام جواب راک اخو رانغلش ابن ابي قحافه لورلم ابو بکر صدیق نو فلا مجید فيه خیره دغه نو خو څه د خیر اړو دونه تمام نه و لکه صحیح جواب نه عمر رضی الله عنه وجدت ادنى العدو اخو مې ډېر ناکار دشمن ومنده خو یې زار پسې چې انساني لخرې نه د میګو لخرې درواله او علی رضی الله عنه بزغه وکړه چې دا چل راتاو خونو اخیری نو دیو ته ښا نبی علی السلام ناستو یا فهل اجاز لك محمد محمد رسول الله سلام اجازه درک او ته نه قران ککا او ته زمړه در پورې خ خنداګانې وکړې کله یو للیګلې وکړه دیم در پورې خنداوک خو بهر حال دین آباد په دی باندې ډیر لوی روب وردید په دې انتظارو چې کله بنن سبا پیغمبر عمل کوي او د خو نبی علی السلام تیاریانه شروع کړې وي یو دا چې لار باندې کسان کینولیو او ډېر سخت حکم یې کړو چې د مدینه نه به هیڅوک بار نوځي کم سړی بار مدینه نه وته واپس کوي ځکه چرته راځي او نسی او څوک چې دن ناراضی نو باغم ډیر نظر سات تیاری شروع وا په دې کې سو واقعیت داسیو شو چې یو قبیله د بنو سلیم مضبوطه قبیله ده هغه اسلام دغه دوران کې راوړ مسلمانان شو او تقریبا س اونیم زرا فوج نبی علیہ السلام تیار جنگ د پاره اونیم زره کسان په دې کې بنو سلیم ایمان راوړ او وی 1000 شاه سوار اسونو والا ای سره سره د اصلو رال نبی علیہ السلام دا ډیر لوی امداد د الله رب العزت را دغه رنګ یو بل قبیله وا داغه سردار وینه ابن حسن فزاری اغم اسلام او ایمان راوړو دا یو قبیله وا ډیره مضبوطه دا غطفان به ورته وي غطفان قبیله دوی چې دینو خندق کې هم مشرکین سره سلور سوا فوجیانو د سلورو زرو فوجیانو امداد کړو خیبر ته هم زر کسان لیږلي وو د یهودو تعاون لپاره نو سخت دشمنان خو د دې هغه سردار عینه ابن حسن فزاری اته چوي د الله بنده عزتمن سړی غټه قبیله دی دا او خلق لګیا د اسلام ترازی اسلام زې په زې غالب شو محمد رسول الله سلام اسلام تراشه ورنبیا بډیر ذلیل شي نو ډیر په مجبورې وی یو قدم به مدینه ته غسو بل و پشا روانو زړه مې نو اخر دا چې مدینه ته ورسې او نبی علیہ السلام د بارک ویلی مو چې دا ډیر قمقل سړی دی خدا دا قوم خبره منی نو که چرته د اسلام راوړ ټول قوم به راوړ دوی اسلام راوړ دا رنګ یو بل قبیله و بنو تمیم دای مشر اقرا بن حابس رضی الله عنه هغه راغی وفد راوز هغه اسلام وروړو نو په دې موقع باندې داسې بعضی قبایل هم اسلام ترالل او تقریبا بیا چې دا نور قبایل ورسره شو نو خغټ فوج تقریبا 10000 فوج تیار شو د فتح مکی د پاره او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی طرف ته پیش رفت شروع کو ان شاء الله غویا وو